علیه السلام څه وکړل او څنګه یې دفن کړي بیا څنګه قبر ته اصحاب راتل څنګه یې لمونځ ورکاوه څنګه غسل کېدی دا بحث تاسې بیا نن ماښام د اتو بجو بعد انشاءالله ماخوستن اورولای شئ بیا هم د شپې دپاره ستاسې تر سهاره پروګرام په دغه سلسله باندې وجود لري یوه خبره چې د یاداوري وړ ده هغه دا ده چې امچان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو وژړل او دا یې وویل چې زموږ رسول د دنیا څخه وفات شو رسول علیه السلام مو نه دی وفات شوی او زما ګران ورونو محمد رسول الله تنها و تنها له دنیا څخه سترګې پټې کړې او رسول علیه السلام زموږ د اعمالو ناظر او کتونکی دی او ورونو محمد رسول الله که د دنیا څه جامه کت کړې ده لکن روح حیات دی حضرت محمد رسول الله قرآن حیاتی اسلام حیاتی خدای زموږ حی الله یموت دی د دین دشمنان د اسلام او د قرآن دشمنان دهریان و ملحدان وهابیان و گمراهان د انګلیس او د امریکا او د چین تنخوا خور او هغه جاسوسان د د کفر او د دلالت کی په جواب پوسی چې محمد رسول الله په یو حیات ابدی سره فقط د دنیا څخه سترګې پټې کړې ولی الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب مرګ یو پل دی چې دوست و دوست ته وصل کوي و بس محمد رسول الله تر پخوا خدای ته ډېر مقرب او خدای ته ډېر نږدې دی ګران وروره لکن دا چې وخت او عصر داسې ایجابوي چې انسانان د زرګونو فتنو بلایاتو او واقعاتو سره مخامخ دي نو انسانانو ته پکار ده چې په دغه ایام او شپو کې د طاعت او بندګۍ څخه کار واخلي له هر قسم ناروا او ګنو څخه اجتناب کی چې د آخرت په میدان کې د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې د یو شرمندګي او د یو رسوایی سره مخامخ نشي ګران محترم وزارو زموږ اوس پروګرام یو حصہ په دې لنډ ډول دلته بسوم زما رسول د خدای کې اعلان وکړي بیا د خدای کې اعلان وکړي بیا ول ایما امته په جدایي کې غضب دی په اجتماع او اتفاق کې رحمت دی قل ایها الناس الله الله فی دینکم و امانتکم الله الله فی ما ملکت ایمانکم ایتما امت اول مبارک به دین احتیاط کوي چې دین مزاحمه نشي دوهم ای امت تاسو من دې عمریانو باندې ډېر ظلمونه کوي پخوا خو دا مینځي عمریان ډېر وه رسول اسلام ټول مینځي عمریان یو امانت دی د خدای چې تاسو ته پاته دی هسې ظلم نه باندې کوئ خپل ځان وساتئ د دوی د وه رسول اسلام ټول مینځي عمریان یو امانت دی د خدای چې تاسو ته پاته دی هسې ظلم نه باندې کوئ خپل ځان وساتئ د دوی د ظلم څخه